بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى مدين أجمعين وبعد د سیرت النبی د درسونو په سلسله کې موږ تاسو د خبر یاد کړې و چې د سیرت د لوستلو نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند د ټولو مرحلو له لوستلو نه مخکې یوه بله مرحله مهمه مرحله ده او د غي لوستل د سیرت د لوستلو لپاره د بنسټ حیثیت لري د مقدمه حیثیت لري ورته د دروازې حیثیت لري چې هغه د جاهلی عهد یا د جاهلیت د زمانه پیژندل دي ځکه د جاهلیت د زمانه پیژندل ضروری دي چې څوک تیاره و نه ویني هغه د رڼا قدر نه پیژني څوک تنده ونه ویني هغه د اوبو قدر نه پیژني څوک تبه ونه ویني هغه د راحت ژوند نه پیژني قدر یې نه پیژني څوک غر ونه ویني شاړې ونه ویني ویر او ځنګل ونه ویني هغه د خار او د اطمینان قدر نه پیژني هغه بدلون نشي اندازه کولای چې دا مخکې څنګه وو اوس څنګه ده څوک یو ورانه ویجاړه ونه ویني یو کندر ونه ویني یو کڼواله ونه ویني ورسته به دغه په ځای چې کوم درول شوی مانای د دغه هغه عظمت او پغې کې دغه شوی کار اندازه دا نه احساسوي نو په دې خاطر باندې علما او د سیرت په درس کې یا د سیرت په کتابونو کې ډیرو یې د مقدمه په تور باندې عهد جاهلی ذکر کړی چا په تفصیل باندې ذکر کړی چا په مختصر ډول باندې ذکر کړی موږ تاسو هم کوشش وکړو چې د جاهلیت د زمانه او خپل د جاهلیت د لفظ یا د جاهلیت د ماهیت په باره کې د جاهلیت د څه شي په دې باره کې د علماو څخه خبرې سره شریک کو دغه نو ورسته چې بیا موږ تاسو سیرت وایو نو بیا به خوند راکې هر کار براته عظیم ښکاری هر کار به راته نوی ښکاری هر کار به راته ابتکار ښکاری هر کار به راته آبادی ښکاری هر کار به راته لوی تحول ښکاری ځکه مخکې به موږ د عربو له جاهلیت نه خبر شوي یو د غوی د جاهلی اعتقاداتو نه تصوراتو نه اخلاقو نه عاداتو نه د دوی د فقر نه د دوی د تشتت او تفرق نه د دوی د بې حکومتۍ نه د دې نه به مخکې خبر یو، وروسته چې بیا د دوی حکومت ګورو، وروسته چې بیا د دوی نظام ګورو، لښکرکشي یې ګورو، فتوحات یې ګورو، تمدن یې ګورو، ادب او اخلاق یې ګورو، علم یې ګورو، د انسانیت لپاره استاذي یې ګورو، نو بیا موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت راته مجسم کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره عظیم شخصیت وو او په دې امت باندې څومره احسانونه دي. نو ځکه خو د جاهلیت لوستل یا د جاهلیت د زمانه نه ځان خبرول ضروری دي د جاهلیت د زمانه د لوستلو د ضرورت په اړه باندې علما وایي چې لدی وجه نه هم د جاهلیت د زمانه لوستل یا د جاهلیت پیژندل ضروری دي چې د جاهلیت لمنځه وړل یو مطلوب کار دی د جاهلیت لمنځه وړل یو مطلوب کار دی دا که په هر زمانه کې جهل جاهلیت دا یو مطلوب کار دی دا لمنځه وړل او تر څو چې څوک جاهلیت ونه پیژني نو هغه به څنګه لمنځه یوسي چې یو کار باندې څوک پیږي یو شی پیژني نه نو هغه به څنګه لمنځه یوسي او د دې وجه نه وایي ضروري ده د جاهلیت د زمانې لوستل چې شیان دغو په ازدادو باندې پیژندل کیږي لکه عربي کې وایي تعرف الاشیاء باضدادها هر شی دغه په غزت باندې پیژندل کیږي نو اسلام رڼا ده اسلام علم ده اسلام پوه ده اسلام تمدن ده خو دغه تمدن دغه رڼا دغه پوه حجم قدر اهمیت د مرتبه لوړوالی دا به هغه وخت کې سړی ښه احساسولی شي چې د اسلام ضد چې جاهلیت د دای پیژندلې وي اوس دا جاهلیت وای دا د څه شي اصل کې دا د جاهلیت لفظ دلته ځینی خلک کله د اشتباه ښکار شي هغه ده چې دوی یوې خاصې زمانې ته جاهلیت وایي دا جاهلیت د یوې خاصې زمانې یا د یو خاص تاریخي مقطع نوم نه دی بلکې دا جاهلیت د یو وضعیت او د یو حالت نوم دی چې په هغه زمانہ کې وو او کېدې چې ورسته بیا راشي جاهلیت دا د یو وضعیت او د یو حالت نوم دی د یو تاریخي مقطع یا د یو زمن یا د یو زمان نوم نه دی ځینې خلک دا فکر کوي دا جاهلیت د عاد خبره ده یا دا جاهلیت د زمانه خبره ده معنا دا چې د په ذهن کې دا چې دا یو خاصه زمانہ و تیر شوی و او د غې نوم جاهلیت او په بل زمانہ باندې د دې نوم اطلاق صحیح نه دی دا خبره داسې نه ده جاهلیت د یو حالت نوم دی د یو وضعیت نوم دی چې دا د دې قابلیت لري چې بیا بیا د تکرار شي هغه به زوړ جاهلیت وو اوس به نوې جاهلیت وي معاصر جاهلیت به وي نو یو خبره خو پکې دا شو چې جاهلیت د زماني نوم نه ده یو حالت نوم ده او دا د تکرارېدو قابلیت لري بیا بیا به دا اوړي او را اوړي به دویمه خبره علما وایي د جاهلیت په باره کې چې جاهلیت د دې اشتقاق دا شوی د جهل نه ده او د جهل وې دوه معناوې دي یو معنا د دې د ضد العلم د علم مقابل لوري زدي د نه پوهي په معنا باندې چې دا یو عقلی حالت دی عقلی حالت معنا ده چې د په عقل کې د په ذهن کې د معلومات نشته دا یو یو معنا ده د جهل چې د علم ضد دی بل معنا وي د جهل څه شي ده دلته دا بل معنا د جهل چې ده دا د علم ضد نه دی د علم ضد و د معلوماتو نشتوالی ته ویل کېده دلته د جهل معنا ده ضد او عناد ضد کول او عناد کول معلومات ورسره شته ور باندې پويږي خو منی نه در سره قناعت نه پېکي منی نه دا یو نفسیاتی حالت ده یو رواني حالت ده هغه مخکنی عقلي حالت وو یو چا په عقل کې معلومات شته یو چا په عقل کې نشته یو چا کوپړې ته د معلومات راغلي یو چا نه دی راغلي اچ راغلي دی هغه عالم اچ نه دی راغلي هغه نه عالم یا جاهل هغه جهل چې ده هغه د تل لپاره معیوب نه وي عیب نه نه ګڼل کی او چې نشته چا ورته ویل نه دي ځکه جاهل دی دغه دویم جهل چې ده دغه چې د زد او د عناد په معنا باندې ده چې د نه منلو حالت پکې ده د د نفسیت داسې جوړ ده روح او روان یې داسې جوړ ده چې نه منم چې ته هر څه وایې دا ته چې ارڅ دي چې څومره حق ده نه منم زه دا یو رواني کیفیت دی یو رواني حالت دی چې دا د زد او د عینات په معنا باندې ده حتی موږ تاسو په پښتو کې هم امدغه حالت ته د جهل حالت وای مثلا یو څوک وي د کینګر عنادګر سړی وي زدي سړی وي او تور سره په جنجال کې اخته یا په مناقشه کې اخته یو بل څوک چې تراش ته ته وای چې نصیحت درته کې چې د پرې ده وای دا وای څنګه سړی ده جاهل سړی جاهل سړی ده یو یا یره د فلانه خو ډیر جاهل سړی و هغه به تاسو سره خې ډېرې خبرې کړي ډېر دلیلونه به در سره ویلي ډېر فلسفه به در سره غږولي خو آخر کې به هم ته جاهل غني ولی په دې معنی نه چې معلومات نه ور سره په دې معنی چې حق یې نه مانه نو د جاهلیت دغه اصطلاحي معنا یا هغه چې د یو نظریه او د یو فلسفي په معنا باندې یا د یو وضعیت په معنا باندې ده هغه زیاتره دغه دویمه معنا مراد ده چې د حق نه منلو ته جاهلیت وایي کدا په هر زمانه کې وي اصلي مطلب یې اوس دا ده چې د حق نه منلو ته جاهلیت وایي کدا په هر زمانه کې که د اسلام نه مخکې وي که د اسلام نه وروسته راغلی خو چې څوک حق نه مني هغه جاهل ده د جاهلیت تعریف چې علما وکړی ده وای عدم الاهتداء بهدی الله د الله هدیه د الله هدایت نه منل دته جاهلیت وای د الله حکم نه منل یا بل تعریف کوم غو تاسو د دې ټولو معناګانو خلاصه یا ملخص راجم کوی نو جاهلیت د الله تعالی لمنهج څخه د فرد او یا ټولنې لريواله ته ویل کیږي که څه هم چې دغه فرد یا د ټولنه به د تمدن په اوج کې وي د مادي تمدن په اوج کې به وي په مادي لحاظ به ډیر پرمختللی وي ډیر علوم به حاصل کړي وي معنی به دروي بحرونه سمندرونه به تسخير کړي وي فضا ته به رسیدلی خو دی الله نه مانی دی الله حکم نه مانی الله دی رب په حیث الله دی معبود په حیث الله دی شارع په حیث الله دی حاکم په حیث نه مانی زه او الله ته دا وخت نه ورکو پیدا کړی يم امر نه منم پس مکه هستېګم حکومت نه نه تسلیموم پیدا کړی یم غاړه ورته نکدم زورور تر باندې زور ته نه تسلیمېږم جهنم لري ډارېږم ورنه نه جنت لري په کار مې نه ده دې ته وایي جاهلیت د الله له منهج نه د فرد یا د ټولنې لريواله دا جاهلیت ده که څه هم د مادي تمدن په اوج کې به وي ځکه چې دلته جاهلیت دی الله فیصله یا د الله حکم نه منل د دین نه منل د ته جاهلیت ویلې شوی ده هغه چې مغزو کې کوپړی کې معلومات نشته دا هغه فلسفي جاهلیت نه ده چې د کوم په خلاف باندې مبارزه کول پکار دي او د کوم سره دښمنی کول پکار دي دغه علاج کول پکار وي خو دغه جاهلیت چې دا په عناد باندې ولاړ دی او د قریشو جاهلیت شو دا د دغه ډول جاهلیت نه او په حدیثو کې هم د جاهلیت لفظ راغلی ده لکه په یو زمانه کې وری وخت کې صحابه کرام رضی الله عنهم په څه خبره کې په ځینې شیانو کې یو چا یو بل ته پیغور ورکړ بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې انک امرؤ فیک جاهلیه ای فلانه صحابي ته خو داسې یو سړی چې جاهلیت تر کې ده او هغه صحابي رضی الله عنه هغه د بهترین زهاد صحابه ونه ده خو په دې مسأله کې هغه یو چاته پیغور ورکړی یعنی د شر نه یو مخالف کار یې کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه تصحیح کوي ورته چې دا موقف دې صحیح نه ده په داسې حال کې ته عالم یې پوه یې خو ته بیا هم لزه د لعنا د دا کار وکاو دا څنګه چې د دې کار حرمت نه دی در معلوم درته حرمت در معلوم ده درته ما امتیان یې ما ملګری یې ما درته ویلی نو دغه دی الله منهج نه منلو ته چې جاهلیت وایي د دې قرآني دلیل یا په قرآن کې داسې یو مفهوم شته چې دې ته د جهل ویل شوی یا د جاهلیت ورته ویل شوی یا د عدم اهتدا ورته ویل شوی وای هوش ته ول نشته ده په قران کریم کې چې کله د هدهد قصه کې د سليمان السلام د هدهد او د سبا د پادشاهي قصه کېږي هدهد التورزی او د ویدا وضعیت ګوري او پادشاهي ګوري او نظامی ګوري تمدني ګوري او د شیشو قصرونه ګوري ګوري په مادي لحاظ هغه خلک په کوم مرتبه کې دي اوتیت من کل شیء هر شی ور سره پراته دي د قران الفاظ دي داسې دي کنه خو هدهد چې د سليمان عليه السلام استاد ده او بیا رب العالمین د دې هدهد وینا حکایتا په خپل مبارک وینا کې را نظر کړي په قران کریم کې قران کې آیت دی د هدهد نه حکایت وایي چې وجدتها وقومها يسجدون للشمس بل قسم بیا مونده وملیدل او قوم می د دې ولید په داسې حال کې چې دوی چاته سجده کوله المرته سجده کوله پیدا کړی الله و اله الله و رب الله و خالق او مالک الله و خو دوی سجده چاته کوله شمس ته کوله المرته کوله من دون الله پرته د الله نه وزين لهم الشيطان اعمالهم شیطان د دوی دا کارونه ورته ورخایسته کړی و فصدهم عن السبيل دوی منع کړی وو د حق لارې د پیژندلو یا په حق لارې د تګ نه ناغه حکم اوس د دوی څه بیانوي ګوره اوتیت من کل شی ادب کې راغلي قصرونه یې دلی دلی باغونه یې دلی پادشاهي یې دلی دا ټول وضعیت مادي تمدن یې ورته لیدلی دی چې بیخي کمال ته رسیدلی دی خو عدم الاهتداء بهدی الله پکې ده دی الله شریعت نه مني الله ته سجده نه کوي شمس ته سجده کوي نو هغه تعقیب کې دوی باندې حکم کوي څه وایي فهم لايهتدون دوی په هدایت نه دي جاهلان دي څوک په هدایت نه وي خو جاهل ده کنه عالم نه دلته د دوی هغه علم مراد نه دا ورنه چې دوی دوی سره معلومات نه دونه معلومات ور سره په هغه زمانه کې دوی شیشه جوړول دي شیشو نه بیا قصرونه جوړول او داسې تختونه جوړول چې حیران کن پادشاهي او نظام وو او دومره ادب پکې وزیرانو کې چې کله مشوره وغوښته له خپل وزیرانو نه بلقیس چې دغه ماته یو خط راغلی دا محترم خط دی او تاسو ماته مشوره راکړئ پکې زه څه وکوم هغه ورته وایي چې منګه خو ډیر د زور او د طاقت او د جګړې خواندان یو تجربه خواندان یو دا ارڅ ته موږ تیار یو والامر الیک د دې ارڅ باوجود بیا هم واک او اختیار تاسو معنا دا چې په دوی کې دون ادب او خلق او په سیاسي لحاظ په دمت تمدني لحاظ باندې خو دې هر څه باوجود چې دی الله یې نه منل نو دوی لا يهتدون دي دی الله یې نه منل دوی لا يهتدون دي نو وی جاهلیت چې دا هغه عدم الاهتداء بهدي الله یا دی الله لنهجنا لرواله دی د کفر دوی او کټولنه وی او دغه نه منل دي که څه هم چې په مادي لحاظ به دوی په ډیر عالی سویه کې وي نو چې جاهلیت دی وضعیت نوم شو دی حالت نوم شو دا د دې قابل دی قابلیت لري چې بیا بیا د تکرار شي نو ځکه خو په دې زمانه کې علما د الله له نهج نه د بشریت لريوالي ته چې هغه د هر ازم په شکل کې وي که د کمونیزم په شکل کې وي که د هیومنیزم په شکل کې وي که د لیبرالیزم په شکل کې وي که د نشنلیزم په شکل کې وي که د بل هر ازم په شکل کې وي خو چې د الله له نهج نه لريوالي ده د وضعیت علما څه وایي معاصر جاهلیت د معاصر جاهلیت نوم به موریدل معاصر جاهلیت وای څه شي ته دې ته وای شي دی الله له نهج نه پکې لري والي ده ولو که په مادي لحاظ ډیر پرمختللی دي فضا ته رسیدلی د سمندرونو تل ته کوز شوی دي ذره تسخير کړي ده تجزیه کړي ده خدا چې دی الله نه مني نو دې ته جاهلیت ویل کیږي الله تعالی د جاهلیت ټکی چې یادوي افحکم الجاهلیت یبغون د جاهلیت فیصله او قضا او حکومت دوی غواړي ګوري الته مقابل لوري چې ده چې دوی غواړي هغه حکومت ده هغه نظام ده هغه یو فیصله ده یو قانون ده خو رب العالمین ورته جاهلیت وایي ناپوهی نه ده غوی کوم ارشه شته خو جاهلیت ورته ولی الله تعالی وای اف حکم الجاهلیت یبغون دی جاهلیت حکم غواړي دوی جاهلیت په کوم بنا باندې ده په دې بنا چې دی الله له نهج نه لري والی په دې بنا نه چې معلومات پکې نشته په دې بنا نه چلته فلسفه نشته نظریه نشته بلکې په دې بنا چې دی الله نهج نه غواړي نو د نن زمانه جاهلیت بل شکل لري د قریشو د زمانه یا د غونې د مخې د زمانه جاهلیت بل شکل درلود راتلونکي زمانه کې به جاهلیت بل شکل لري تر هغه زمانه په دې جاهلیت کې ډیر شیان بد وي په هغه زمانه کې په جاهلیت کې به یوازې د حج په موسم کې ځانونه لنډغرول دلته اوس په هر وخت کې ځانونه لنډغري په دې اوس وخت کې د اروپایانو عکسونه چې سړی ګوري یا په دې سیډیانو کې یا په دې تلویزیونونو خبرونو په دې کې د دوی وضعیت چې کله راځي ګوري په سره ژمي کې واوره به وریږي کنګل به یې وبه د دوی ښځو سره هم جامې اغوستي نیم ځان یې کړ نیم ځان به تر ورنو پورې بل لاندې لوڅي او تر سینې پورې بل پاسه لوڅي خبي ساړه کی او میړه به خاون به څه چل کړي لسر نه نیول تر پخو پر به ځان پوخلې سر به خپل په سر بیا به غاړه نه گردن دسمال تاو کړي بیا به ټای په غریوانه باندې چولې بنان به وي درشي به وي جراب به وي بوټونه ته پخو پورې خو خزه به ځان لوڅ لنډغر کړي یا به نیم لنډغر کړي په کنګل ژمي کې ولی وې دا موډ ده دا فیشن ده دا ترقی ده په هغه زمانه کې به خلکو په کال کې چیرته یو ورځ یا په عمر کې یو ورځ ځان لنډغر کاو په دې جاهلیت کې ټول عمر لنډغر نو یو ورځ لنډغر توپ ډیر جاهلیت د کار ورځ لنډغر توپ ډیر جاهلیت دا د نن جاهلیت تر هغه زمانه ډیر دی نو جاهلیت د یو زمانې د یو مقطع نوم نه دی بلکې جاهلیت د یو وضعیت نوم دی چې په بشریت کې په انسانیت کې راځي او تعریف یې څه شی ده ماهیت یې څه شی ده البعد عن هدي الله یا عدم الاهتداء بهدي الله دی الله هدایت نه منل دی الله دین نه منل دا چې په هر زمانه کې دا جاهلان دي جاهلیت د دوی ژوند ده جاهلیت د دوی فلسفه ده جاهلیت د دوی نظریات دي ځکه چې د الله نه لري دي خالق الله مالک الله پیدا کونکی الله روزي رساني الله قادر مطلق ور باندې الله د دې هر څه باوجود عناد نه تسلیميږي ورته دا نه چې معلومات یې نشته معلومات یې شته تسلیميږي ورته نه زد کوي نو ځکه دا جاهلیت ده او موږ تاسو په شریعت کې د جاهلیت په خلاف د مبارزې کولو د جهاد کولو په دې باندې مکلف یو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د جاهلیت آثار د لمنځه وړلو لپاره ټول ژوند تیر کړی دی او دغه د لمنځه وړلو امر کړی دی د جاهلیت دی آثارو یو حدیث شریف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت دی عن ابي امامه رضی الله عنه له ابو امامه رضی الله عنه نه روایت دی دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی امرني ربي عز وجل ما ته امر کړی د ما رب عز وجل زما رب راته امر کړی په څه شي باندې بمحق المعازف په ماتولو لمنځه وړلو د موسیقۍ د آلات والمزامیر د شپېلیو سرنیو والاوثان او د بوتانو په لمنځه وړلو یې ماته امر کړی دی والصلب او د صلیب صلیبونو په لمنځه وړلو یې ماته امر کړی و امر الجاهلیه او د جاهلیت د کارونو د جاهلیت د شأن او د حالت د لمنځه وړلو امر یې راته کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مات الله د دې دې دې کارونو امر کړی چې په هغه کې بیا و امر الجاهلیه د جاهلیت د قانون د جاهلیت د شأن د جاهلیت د نظریې او د فلسفې د دې د لمنځه وړلو امر یې راته کړی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر یغه امت ته امر دی چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د جاهلیت په خلاف د مبارزې په مبارزه او مجاهده مأمور دی دغه څنګه تاسو مأمور یو اوس جاهلیت ونه پیژنو نو په خلاف مبارزه څنګه کوو نو ځکه د جاهلیت پیژندل علما وایي چې ضرور دي چې د جاهل مخکنی جاهلیت څه شی وو د اوسنۍ جاهلیت څه شی دی او د دې بنسټونه کم دي چې جاهلیت پیژندل شي اهتدا بیا پیژندل کی او چې جاهلیت نه پیژندل شوی د عمر رضی الله عنه ځینې خبره داسې را نقل دي د تاریخ او د سیرت کتابونو کې د تاریخ په کتابونو کې وایي چې هغه چا چې جاهلیت نه وي لیدلی د هغه د ګمراه کېدلو خطر شته ده په اسلام کې پیدا شوی په اسلام کې لوی شوی تیاری یې نه دی لیدلی خو هغه څوک چې له تیارو نه یې ور اسلام ته راغلی هغه بیرته نه ورګرځي تیارو ته چې له تیارو نه راغلی هغه بیرته نه ورګرځي او چې کم په رڼاګانو کې رالوی شوی رالوی شوی هغه ته کېدای شي هغه تیاری ورته یو ښه ځای ښکاره شي لکه شیخ سعدی چه وایی کنه وایی حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف از دوزخیان پرس که اعراف بهشت دست وایی اسی یو تصور کې وای یو تمثيل کې وای وش کې دې شي د جنت حورو ته دوزخ ورته یو څه هغه ښکار شي عارف ښکار شي هغه ورته ځکه د دوی د نعمت نه یو بیرون ځای د ارسه د نه بل د بیرون ځای سړی ته شي وي هغه ورته ښکاری تعجب باور ورته ښکاری وي له دوزخیانو نه پښتنه وکوه چې جنت خو لا څه کوي چې جنت د اعراف هم ورته جنت ده دوزخیان چې له دوزخ راوځي چې په اعراف کې هم دغه ورته جنت ښکاری اصلي جنت ته نه ته له دام ورته جنت ده نو داسې د جاهلیت نه د عمر بن هو د دې نظریه مطابق چې څوک راوتلی وي هغه بیرته ورګرځي نه خو چې چا جاهلیت نه لیدلی هغه کېدای شي ور روان شي دا د موږ اوس په دې زمانه کې چې خلک په اسلام کې رالوي شوي او اسلام کې اوسېدلي دي خاصه تش په نامه باندې څنګه جاهلیت ته داسې په مخ اور روان دي څوک کمونیست کیږي څوک لیبرالیست کیږي څوک دیموکرات کیږي څوک هیومنست کیږي څوک نېشنلیست کیږي څوک غرب ته روان ده څوک د غوي اخلاق مني څوک لباس مني څوک قانون او نظریه مني څوک حکومت مني څوک تمدن مني څوک تعلیم او تربیه مني څوک اصول او ضوابط او قوانین مني جاهلیت خو ته روان دي هغه ورته کمال ښکاري ځکه دوی جاهلیت لیدل نه ده کنه خو تاسو داسې یو مسلمان چې پیدا کی چې د مسیحي یا يهودي یا کافر اسلام ته دراوخته او بیا د دی ټینګ مسلمان نه چې څوک شعورا ورته یو واره راوتلی وي د علم او د پوهې په نتیجه کې هغه بیا داسې وي چې لکه اور ته چې بیرته ورګرځي که جاهلیت ته بیرته ورګرځېدل غواړي د داسې چپ مثال به لکه لور راوتلی سره چې بیرته ورته ورګرځي او نه ورګرځي دوی هم بیرته جاهلیت ته نه ورګرځي همدار د حدیث شریف امام احمد رحمت الله علیه روایت کړی او د اخلاقو د جاهلیت د زمانه هر اصول او هر نظریه دا د ما په خو لاندې د نوره دا نور په مغزو کې ځای نه لري دا په عمل کې نور ځای نه لري دا پایمال کوي تحت قدم موضوع ودماء الجاهليه موضوعه د جاهلیت د زمانه ویني چې په چا پور دي دا هم څوک له چانه نشي اخیستلای بس دم زیته هدر دي ختم دي وان اول دم اضع من دمائنا دم ربيعه بن الحارث د خپل کورنۍ د تر د زوی وینه چې د جاهلیت زمانه کې هغه په بني سعد کې د شودو رودلو د پاره دوی لګلې والته انو بیا د هوزیل قبیله یو چالت وجلې وو نو چې دا هم نور زیاتی د دې انتقام هم نه اخستل کی ځکه دا هم د جاهلیت د زمانه ورب الجاهلیت موضوع د جاهلیت د زمانه د جاهلیت د غوزیت سود دا هم نور نه واپس کی څوک به نه اخلي تنه واول ربا اضع من ربانا او اول سود چې زه د خپل کورنۍ نه د خپل کورنۍ سود هغه نور لغو اعلانوم یعنی چا د پیسې ورکړي هغه ور سړی هغه اخیستون کې سړی په دې مکلف نه دی چې د نور سود ورکړي ځکه سود حرام شو ربا عباس ابن عبد المطلب فانه موضوع كله عباس ابن مطلب د جاهلیت د زماني د سود پیسې هغه نور د وختلو نه دی هغه نه غواړي تنه دا ټول نور پاتې شو پرې خودلې شو د حدیث شریف امام مسلم رحمت الله علیه روایت کړی نو خلاصه یې دا د عمومي معنا یې دا ده چې د جاهلیت نه مسړې ټول راوځي د جاهلیت اخلاق د جاهلیت معامله د جاهلیت تصورات د جاهل د جاهلیت حقوق چې څه شي ته حقوق ویل کېده دین بزان سره خلاصي په ټوله معنا به اسلام مني نو بیا به هغه د ادخلو فی السلم کافه مصداق کیږي جاهلیت ما تاسو خدمت کې مخکې عرض کړ چې بې سوادۍ ته نه وایي بلکې د الله دین نه منلو ته وایي ځکه په قریشو کې سواد و لیکل لوستل کولای شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې چې دوی کم قرارداد لیکلی و هغه په مکه کې په بیت الله کې د نزلن کړی و دومره شعر پکې و دومره ادبیات پکې و چې په هغه زمانه کې د عربو په خلکو کې تر ټولو هغه قوي متمدنه خلک پکې هم دوی وو ځکه د خار او نور چې اطراف وو بادیه نشین خلک وو خو د دې ارڅ باوجود د دوی هغه ژوند ته جاهلیت ویل شوی دی ځکه چې د الله یې پکې نه منله د بوتانو عبادت پکې کاوه د خپل اهواو د خپل هوسونو عبادت به کې کاوه هغه به کې منله نو د جاهلیت خبره ما د تاسو په خدمت کې عرض کړو ورونو چې جاهلیت دا په دوو معناو باندې ده یو ده د علم ضد چې د معلوماتو نشټوالي ته ویل کی یو ده د حلم ضد چې هغه د زغم او د حوصله په مقابل کې ضد او کینه او حسد کول د دې په معنا باندې ده چې دا یو یو نفسیاتی حالت دی نو دغه جاهلیت یا دغه د جاهلی وضع په عربي نړۍ کې دا په مختلفو بعدونو یا مختلف د ژوند په مختلفو ډګرونو کې و د دوی احکام څه شی و یا حکومت او فیصله او قضا او عدلیه دا یې څه شی و د دوی د رب په اړه باندې د اله په اړه باندې د دوی تصورات څه شی وو عجیب عجیب تصورات به د دوی یو صحابي وایي چې د موږ د رب په اړه باندې تصورات به داسې وو چې کله به سفر باندې وتلو نو یو ځای به چې چیرته واړول شپه به شوه چې اوښان به مې پنډ کړل نو بیا به وایي لاړ وبه مې کتل یو ځای به مې څلور تیږې پیدا کړ څلور ډبرې هغه به مې راوړې د خپل اوښ څنګه نږدې وایي درې درې به مې را نږدې کړې هغونه به مې نغری جوړ کړ او دا څلورمه به مې خدای ونیوله دا د اله په باره کې تصور و او سبب مو چې بارول به هم نغریم پرې خو د ویلا هم پرې خو ده ابل زه ته چلاړو هلته بیا لړو څلو ډبرې بم را جمع کړې لدریو بم نغرې جوړ ک په باندې بم پخلای کاو ور بم کې بلک اڅلورن ته بم بیا سجده کولې یو بل صحابي وایي چې د جاهلیت په زمانه کې د الٰه په باره کې زموږ تصور دا و چې هر سړی باید ځان ته یو بت ولري وایي زه به چې په غب سه لاړم په شپنۍ پسې کله به ویل ځای داسې و چې تیږې به نه ویم داسې صحرا به وه خاورې به پکې وي تیګه به پکې نه وه نو بیا به مې یو ځای لږ خاورې را کوانې کړې را جمع به مې کړې او یو وزه به مې په ول وشله چې وبه به نه وي هغه به خټه کړه چې خټه به مې جوړ کړې یو ورکه بوتګای به مې جوړ کړ به مې هغه ځان ته ودرو دی به مې عبادت کاوه سجدي به مې ورته کول توافونه به مې کول د خیر او د شر تمه به مې کول نو دا چې په جاهلیت کې د الٰه او د الوهیت په اړه د دوی څه تصور و دا چې په اخل د اخلاق او د عفت او د شرف په اړه د دوی څه تصور وو دا به وایو ان شاء الله ادي عائشه رضی الله عنها یو حدیث شریف دی مشهور حدیث شریف دی ادي نکاح انواع چې بیانې د جاهلیت په زمانه کې چې درې څلور قسمه نکاحګانې وي یو د اسلام نکاح یو داسې نکاح چې یو سړي به خپل خزه ورولګل یو چاته چا فلانه ډېر عزتمن شرف شرف والا سړی ده تورشه استبضعي منه دغه نه نسل واخل هغه نه نسل واخل چې ما بچی ما په دې به فخر هم کاوه یو به وای داسې و چې لس او یا تر لس ډیر کسان دا به په یو خزه باندې راټول شو ټول به جما سره وکوله او بیا به چې کله بچی پیدا شو نو بیا به دې چې یو چاته زړه هغه ته به ورګي یا به یو قیافه شناس راوغوښته بیا بیا هغه ته ویل چې ته اوس د د یو خپلار ته منسوب ک هغه به بیا وکتل ماشوم ته د خلکو ټول ورته ناستو بیا به یو ته د تا بچای ده او څلورم حالت به دا چې کورونه به په غو باندې به بیرغونه درېدلی وو د زناکارو خزو کورونه به هر سړی به ورته وو ته به هغه دا به بدم نه ګڼل یعنی اخلاقی بود به هم ان شاء الله د جاهلیت ګورو او تصوراتي، اعتقادي، معنوي بعد دا به یې هم ګورو چې دوی د اله په باره کې، د کون په باره کې، د ملایکو په باره کې، د انسان په باره کې، د نبي او نبوت په باره کې، په دې د آخرت په باره کې د دوی څه تصور و ځکه دغه مفاهیم چې د جاهلیت د زمانه سړی ونه پیژني بیا د قران د دغه آیتونو په معنا نه پیژ د قران ولې دوی له بعضی کارونه منې کول اولې په بعضو کارونو ورته امر کاوه ولې په بعضو کارونو ټینګار کاوه ولې قران دیارلس کاله دوی ته شریعت و نه وایه یوازې د دوی نفسیات برابرول او ورسته له دیارلس کلو بیا منځ فرض شو روژه فرض شو حج فرض شو زکات فرض شو جهاد فرض شو حجاب فرض شو دا ټول د مدني زمانه خبرې دي په مکه کې ولی دا شیان نه و ځکه دا خلک سخت ډیر جاهلیت زپلی و د ژوند په هر اړخ کې په هر بعد کې نو الله غوښتل چې دوی له جاهلیت نه ټول یو اړ را خلاص کی بیا ورسته د دوی ته د شریعت په منلو کې څه حرج تکلیف دا بیا نه پاتې کیږي نه وي بیا په خلاص زړه باندې مني نو د جاهلیت د زمانه یا د جاهلیت اقتصادي اړخ د جاهلیت اخلاقی اړخ د جاهلیت سیاسي اړخ د جاهلیت اجتماعي اړخ چې ال هغه په غو زمانه کې حکومت درلوده نه درلوده لخر درلوده نه درلوده وزارت درلوده نه درلوده فیصله او قانون څه شی و دا شین به ان شاء الله یو څه سره وایو ترغه ورسته چې بیا سیرت شروع کو نو بیا هر شی به مونږ ته عظیم ښکاری هر کار به راته مهم ښکاري په هر اقدام باندې به یو خالی ګاډه که شوي دی یو تیاره به پیرانا شوي دی یو فتنه مخه به پینول شوي یو ظلم به په باندې دفع شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هر فرمان به بیا راته ډیر عظیم ښکاری چې په دې حکم دا مخه د دې فساد مخه نیولې په دې کار د دې فساد مخه نیولې نو بیا برته سیرت لوستل خوند راکوي او د جاهلیت د ځینې مظاهر به ان شاء الله موږ تاسو د ابو الحسن علي ندوي رحمت الله عليه کتاب دی مشهور کتاب دی په نړۍ کې په نامه دی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين نړۍ د مسلمانانو په لویدو څه له لاسه ورکړل په دې کې به د عربو جاهلیت هم یادې او د نورو قومونو جاهلیت د روم رومانیانو یا د رومیانو جاهلیت یادې د فارسیانو جاهلیت یادې د چینایانو جاهلیت یادوي د هندیانو جاهلیت یادوي او د یونانیانو جاهلیت یادوي دا ټول جاهلیتونه یادوي په مجموع کې دا د انسانیت جاهلیت یادوي چې ترڅو په انسانیت کې چې کوم تحول راغلی ده دا به برجسته کې واضح کی خلکو ته چې ګوري دغه رڼا اسلام راوړي دومره تحول راوړي او بیا چې مسلمانان دوباره ولوېدل بیا له خپل منهج نه لري شو او نور منهجونو ته لاړل نور تګلارې غوړه کړې بیا څنګه د نړۍ تاوان وکاوه بیا څنګه جاهلیت خواته د خلکو مخه شو نو دا غو مفاهیم دي چې د سیرت تر لوستلو مخکې یو ورزان ور باندې په هول پکار وي او ان شاء الله موږ تاسو به کوشش وکړو چې له مختلفو کتابونو نه لګ لګ د مقدماتو په تور باندې ووایو او بیا په آخر کې یو هفته نیمه ورسته خیر سره سیرت شروع کوو ځواب پیدا شو کوم یو ورسته راغلی موږ د یهود عیسویان د وخت معجم شو نو موږ کې نه دا راځي ټول دا راځي خپل په دې جزيره العرب کې د جزيره العرب جاهليت شوی دلته بیا يهود په خپل په مدینه کې راځي په شام کې او په حیره کې او یا د جزيره العرب په نور ځایونو کې نجران کې د کې به نصرانيت راځي نصرانيت په مجموع کې په خپل راځي د تصور او د عقيده په حیث د اولوهیت په حیث د یو دین په حیث باندې د به ټول راځي نو يهودي جاهلیت مسیحي جاهلیت هندو جاهلیت فارسی جاهلیت مصری جاهلیت فرعونانو راپات جاهلیت دا دا ټول به په کتاب کې شته ده او ډیر مهم کتاب دی په نړۍ کې ډیر مشهور کتاب دی